56 نمبر سورته په ترتیبی نزول کې سورته صافات دی اول لفظ کې وصافات صفن دا ټکشته مخکې عقلي دلایلو د سورته کې بعد نقلي دلایلی خلاصه د صورت اثبات د توحید په ذکر د احتیاج او د عجز د ملائکو تفصیلی خلاصه د صورت درې بابونه دي اول تر چوره تر ایت پورې پدې کې وا خبره احوال د ملائکو دیمه خبره تذلیل د جناتو او دریمه خبره بیا څلور قسمه زجرونه پینځمه خبره بیا برات د له او باطلونه او پینځمه خبره اثبات هغه ته مشارق ویل شي هر ورځ چې په کم ځای کې جدا جدا نمر بیا امام قرطبی آ 365 زین خودلې خطیب شربینی هغه 360 خودلې محرر الوجیز 180 خودلې ورب المشارق او رب د مشرقونو ده او رب د مغربونو ده ان زینا السما مجلس پورتنی تا دا صحیح حدیث ده چې پیریان د یو بل د پاسه شي پاسه شیطانان اغه اسمانونو ته ورسي او دا صحیح حدیث ده نو آلتا چې غوږ چارنه کوي نو لا يسمعون دیو غوږ نشي خوده سن نه سکتے ال الملئ الاعلى مجلس پر تنیتا کړه منی کې دماغونه ورله خراب کې نو هغه تمګ بیا بلا وایو خلک وای پلانې ځای کې بلا ښکار شولم زکه هغه بیا خپل ځان نشي کنټرول کوله کله یو ځای کې ښکار شي نو کله بل ځای کې ژوند لیوانو شي ورپسې شي پد پسې شغل خالصا زلیدون کی وای وای ارمان د مونږ لره هاذا یوم الدین دا ورځ دا جزاء سزا دا دا ورځ د فیصله هغه دا چې تاسو په دې باندې دروغجنتیا کولا احشر الذین ظلموا جمع کیا کسانو لرا چې ظلم یې کړي وازواجهم او د دیو بیبیانه وازواجهم نا د دیو پیرویان د دیو جوړی مرګری اشاره کوي په جسر د جهنم باندې باندې وسار شي نبي ابا الله ورته مالکم سری تاسو لاره الله تناصرون چې د یو بل مدد نن کوي ابو جهل ویلی په ورځ د بدر کې نحنو جميع منتصر موږ ټول یو بدل غستونی کې الله نن بدل ولې نه اخلي ارورا ولې بدل نه اخلي مالکم لا تناصرون قالو بل لم تکونو مؤمنین وای بدیو بلکې نو تاسو ایمان لرونکي نو زمونږه پتا سبانه ستاقت بل کنتم قوم طاغین بلکې وای تاسو قوم سرکشان نو ثابت شوی دا په مونږ باندې وینا درب زمون چې کنن مونږه څه کون کیو فاغوینا کوم المخلصین چې بچ ساتل شوی دی مخلص دی بچ ساتل شوی د شرک او د شک نه نو دغه عباد الله المخلصین لا یذوقون العذاب دیو په دا ورځ باندې عذاب نه سکی اولائک لهم رزق معلوم دیو نور مزه وګرا رب ته علم دې څنګه پای کې درازونه لګېدلې رب ته علم دې دغه پوم به څنګه چې وي علا سرور متقابلین ګرځولې بشي په دیو باندې به کاسم من ماین کاسه ډکه د شرابونه هر کاسا چې په قران کې ذکر شي په معنا د شرابو کاسه د شرابو او په شراب باندې با غب شپ لګي تپوسونه بکې د دنیا د حالات او تپوس به هي مرګري هغه ته چې یو ځل چې موږ ما ته چې وګیو ښا خیال دیو ادا هر اور موږ چې ویل چې الله موږ بچ کا یا الله ځکه نن سبا زمونږه د کړته مجلس کله یې کله چلته پیاله کړنګي کنه آیا چې سړی ته دتپتی چې کې خودلې شنو بس دی بیا یو یو یو یو ټک دی وباسي ول تاسو کوي کړتی کوي الته به شراب ګرځول کېږي او ورور دلته به دی ماشاءالله خبرې کوي کتونه به هغه وای کنه دونه ډرم ورته پروت او بس بس چې کومه ده لونګي والی او بیا لګیا یارا شی وس چرته یارا ده خبر په خبرو بیا مړخ نشته الا وما بقيت من اللذات الا محادثه الكرام على شربي مخامخ کا خیری ان شاء الله ناس به یقرته بکو فاق خنن د کونډې زوی څخه ویا کنه نن خو بشګری کې کنه یقول چې ا انک یقینا انت لمن المصدقین آیات یې درشتینو نه په باس بعد الموت کې او په جزا سزا کې چې ته قبر شته اخرت شته په دې کې ترشتي نه یعنی غرض دا و چې هغه مرګري زما تصدیق په دې کې نه کاو ما ته چې مرګري ادا ته چې قبر شته اخرت شته آیت په دې کې رښتیا معنی نه کنا نه قبرونه شته نه جزاګانې سزاګانې شته نه جهنم شته ده اذا متنا اکل چمغ امړ شو او شو خاوره او اډو کې ان لمدینون ایا موږ لا بیا جزا را کولای کی مان بیا جزا غانې نشته ده نو ته وای قال هل انتم اي هغه یو مرګره مې وو یا دا قول د ملائکو ده یا دا قول د ملائکو ده کله چې مرګ ذبح کړی شي نو الا موتتن الاولى مگر مرګړم بنه اغه مون سکله وما نحنو بمعذبين ان هذا له الفوز العظیم یاد د مسلمان وینا دا همیشه د پاره بجوندې اوس په موږ مارګ را نشي او دا د نعمتونه دي مال الله کم کم نعمتونه را کړی الته به جهنم هم لیدلې په وخت کې ان هاذا یقینا دا نعمتنا له الفوز العظیم دا کامیابې دلوي یا ان هاذا له الفوز العظیم دا قول د ملائکه ده نو به یقینا دا کامیابې ده لوی لمثل هاذا د پر د مثال ده فلی عمل العاملون عمل دیو کی عمل کون کی عبد الله ابن مبارک چې کله مړ کېدا نو په دې خسته شوند باندې دا آیاتو لمثل هاذا د پاره د مثال ده فانهم لا اکلون امام جاهز خبره ده ته یاد ده امام جاهز بډای به ورته وی چې تما سره لګ نو حاجت نه ده ام ډېر خسړې ویل چې ټیک ده بډای به ده اے بچی الله دې ګلي ګلزار ساته بس نور مې څه حاجت نشته ودا د زرګر نه تپوس کړو چې دا څه ما جراوا دې بډای به د کمزې نه زرا وسته سونا په مینت باندې را وسته او ستا ته صرف د قونه خبره وکړه بیا روانه شولا دا څه مسله یا غو ویل چې دا د سوره زنرا پورې ان خته دا چې مال د شیطان شکل جوړ کا مرته چې یا بھائی ما شیطان لیدل نه ده نو ننه تر اوسته چې د پشان الله ظاهر دی چې الله دې دا تباہ برباد الله دې دا غر کې دا بډای مکارا او پتا کې سره لګلې مونږه پدې کې ار ور کوونکی او ګورا سرنګ یو انجام دې ار ولې شو مگر بندگان د الله بچ ساتلې شوی د شرک نه